دوستان یو الله په موږ عذاب نه راولي ورته ووایه چې هغه د دریاب په غاړه باندې هغه کم قوم چې اوسېده او الله پې عذاب راوسته او بیزوګانې کړه هغه څوک وو هغه هېڅوک نو یهودو واسألهم تپوس وکړه د دې یهودو نه عن القريه التي په باره د هغه کلي کې کانت حاضره البحر چې هغه کلی و په غاړه د دریاب د دریاب په غاړه و الله د دوی امتحان کو چې د خالی په ورځ به میان نه نیسې هغه د خالی ورځ چې شوه نو میان به د اوبو د پاسه روان چې خالی ورځ به نه وه بیا به میان نو اذ یعدونه په هغه وخت کې چې دوی اوړېدل د خپل حد نه فی السبت په ورځ د خالی د خالی په ورځ ورته دوی دا ویلي ښکار به نه کوئ دی ورته پوله ایښې وه دوی به د خپلې پولې نه اوړېدل اذ یعدونه په هغه وخت کې چې دوی به اوړېدل د خپل حد نه فی السبت په ورځ د خالی کې څه مطلب یعدون یتعدون مطلب دا دی د خپل حد نه به اوړېدلو هلکه یتعدون د دې څه مطلب دی مونږ خو کمزوري خلک یو دونه په معنو نه پوهېږو وایي نه پوهېږی یتجاوزونه تجاوز به یې کوو ما وې د خپل اندازې نه به وړېدل دا کله دا د خپل حد نه مه وړېدل چې کله به د خالی ورځ شوه په دوی باندې د خالی د ورځې میان نیول بندو استاتیهم په هغه وخت کې چې راتلل به هغوی ته حیتانهم میان د هغوی یوم سبتهم په ورځ د خالی د هغوی چې کله به د خالي ورځ شوه او دوی به د خالي د ورځې تعظیم کو په دغه ورځ به راتلل دا میان دوی ته څنګه به راتلل شرعن د اوبو د پاسه شرعن ښکاره د اوبو د پاسه معنا کوي د شرعا شوارع ښکاره شوارع جمع د شارع ده شارع دغه ته وایي ښکاره د دې وجې نه لوی روډ نی لوی روډ لوی سرک هغې ته هم شارع وایي مکې مکرمې ته لاړ شئ مختلف دغه یي شار ابراهیم یو لوی روډ دی دارنګ مدینه منورې ته لاړ شئ شار ستین شار مطار شار فهد نه نو وی شرعا منا شوارع خکاره شوارع جمع د شارع د خکاره ته وی و یوم لا یثبتون او په هغه ورځ چې دوی به تعظیم د خالی نه کو لا تأتیهم کذالک دغسې به دوی ته نه راتللو دا وایې وایې الی قوله تر دې قوله پورې چې خاصین خوار او ذلیل الله دوی بیزوګان کړو او خاصین خوار او ذلیل معنی کوي بئیسن شدیدن بدحاله سخ بئیسن بدحاله شدیدن سخ مونږ ورته ذلیله وایو باب قول الله عز وجل دا باب دی د دې قول الله چې آتینا داوود زبورا د داوود علیه السلام بیان د څه وخت داسې راغی چې حضرت داوود علیه الصلاة والسلام ته الله زبور ورکو و آتینا داوود ورک منګه داوود علیه السلام ته زبورا زبور د دا داوود علیه السلام د کتاب چې کومه نامه وه زبور وه زبور مفرد دی جمع د دې راځي زبور نو درته وایي الزبر الکتب د زبر معنا څه ده کتابونه زبر جمع ده مفرد یې څه راځي زبور زبور معنا کوي کتاب زبر معنا کوي کتابونه وی واحدها مفرد د دې چې راځي نو زبور هغه زبور راځي ولقد آتینا یقینا منګه ورکو دا د داود علیه السلام بیان دی ولقد آتینا یقینا منګه ورکو داود حضرت داود علیه السلام ته منا د طرف زمونږ نه فضلا فضیلت ډیر لوی فضیلت الله ورکړی په فضیلت کې لوی فضیلت سو نبوت الله نبوت ورکړی د داود علیه السلام دا معجزه وه چې دی به د غر په خوا کې روان و ده به وی سبحان الله دی غرونو به مو سره وی سبحان الله دا به هغه اواز نو چې هغه موږ غر کې وکړو واپس راوتمبیږي نه دا به سم د غرونو اواز وکړو الله وی یا جبالو ای غرونو یا جبالو منګه وی ای غرونو او وی بی ماهو د او وی بی خپل معنا دا را واپس شه د سره مطلب دا دی دی سبحان الله وی تاسو وای سبحان الله خو امام بخاری به بل معنا کوي او وی بی تاسو را واپس شئ معه د ده سره قال مجاهد امام بخاری وی امام مجاهد وی د اویبی معنا کوي سبحی معه تاسو سبحان الله وایه د ده سره د به چې وی سبحان الله غرونو به وی سبحان الله دله به شوق ورکو چې شوق به ورته دغه شو بیا به هم وی والطیره او موږ تابع کړي وو د ده غرونه والطیره او مرغي د حضرت داود علیه السلام بله معجزه والن له الحدید او موږ نرمه کړې وه د هغه دپاره اوسپنه والن او موږ نرمه کړې وه له د هغه دپاره الحدیده اوسپنه دا سیخونه نه دي دا سیخونه نه ټکول غوښتل نه اور غوښته دقسې لکه د شمې سیخ به یې راواغشت او چې چلته به یې پرې کو داسې به یې پرې بیا به یې په ګوتو را داسې را تاو کړو کړۍ به یې ترې جوړه کړه هغه به یې بل کې ورکړه هغه به یې بل کې ورکړه دا کړۍ به یې ترې جوړولې والن له الحدید او مونږ نرمه کړه د هغه دپاره اوسپنه او اوم وی دته چې انعمل چې ته جوړوه د دې سیخونو نه سابغات معنی دې کوي سابغات دروعن زغرې سابغات خپله معنا ده کلا او زغرې داسې نه چې نښتي سړي پورې نو تاسو ته جوړوه سابغات زغرې کلاو کلاو زغرې جوړوه دې معنی کوي دروعن زغرې وقدر فی السرد او اندازه اولګوه اندازه مقرر کا فی السرد په پیللو کې دا کې کړی چې یو یو کړی کې ورکی بیا بل پکې ورکی بیا بل ورکی دې ته سرد وی بڼول لکه کټ بڼوی کنه یو پړی پکې ورکی بیا بل ورکی وقدر او اندازه ولګوه فی السرد په بڼولو د زغرې کې څه مطلب اندازه دا ده ریاضه چې نه ډیر نری سیخ استعمالوه او نه ډیر غټ سیخ استعمالوه دا هم اندازه ده درمیانه دویم دا دی کړی جوړی مه ډیره تنګه کړی جوړه وه ماتیږي مه ډیره کولو کړی جوړه وه بیا پکې نیزه نه نوځي نه یو اندازه وقدر او اندازه مقرر که فی سر دی په بڼولو د زغرې کې څه مطلب المسامیر مسامیر وی سیخونو ته المسامیر په سیخونو کې اندازه مقرر کا والحلقه او په دغه کې په کړو کې اندازه مقرر کا سیخونه چې نه ډیر نری وي رستو را روانه ده نه ډیر غټي کړی چې نه ډیرې تنګې وي نه ډیرې کولب وي معنا د دې کوي دا سیخونو چې لا تدق لا تدق المسمار مه نرې استعمالوه سیخ نرې سیخ ام استعمالوه ولې بیا به فیتسلسلو بیا به هغه څه شي هسې لکه زنځیرو پوس به یې زنځیر غوندې فیتسلسلو نو هغه به په شان بیا د زنځیري نری سیخ نه چې جوړه کې اباسې زنځیري ولا تعظم او مه غټ سیخ استعمالوه ځکه غټ سیخ چې دی هغه چې تاوی را تاوی تاویږي را تاویږي نه ماتیږي فیقسمو نو سبی ابا مات شي فیقسمو هغه به مات شي د داود علیه صلات وسلام واقع ده افرغ افرغ علینا صبر افرغ مونږ وایي راواړوه په مونږ باندې صبر معنا د دې کوي انزله انزل ته دغه کا راولیږه په مونږه بیا دی بستتن زاده بستتن فی العلم الله زیات کړی و هغه په پراخو بستتن فی العلم والجسم په علم کې الله ډیر لوی علم ورکړی او په بدن کې هم الله لوی بدن ورکړی معنا کوي زیادتن بستتن مطلب دا دی چې زیادتن چې عدله مونږ ورکړی او زیاتوالی په علم کې په بدن کې و فضلا او کمال په نورو باندې زیاده خیال ستاسو د حشوی یو عالم چې ما په ټول قرآن مجید کې وکتل وکتل د حضرت داود علیه السلام په باره کې دا بستتن ټکی چېرته نه دی مستعمل شوی یا افرغ علینا دا ټکی نه دی مستعمل شوی یو ځای کې استعمال شوی دی د دویمې سپارې په آخر کې خو هغه د حضرت طالوت علیه السلام باره کې دی که ستاسو خیالي طالوت علیه صلات وسلام چې قوم مطالبه د پیغمبر نه وکړه چې ته رب نه سوال وکړه چې الله مونږ لپاره یو مشر مقرر کړي الله ولا حضرت طالوت مشر که او ورته ویې چې دا طالوت هغه هستی ده چې الله زیات کړی دی الله د ده دپاره زیات کړی دی علم هم او بدن وله هم زیات کړی دی نو ما وی دغه د طالوت علیه السلام په باره د حضرت طالوت په باره کې دا راغلی دی داود علیه السلام په باره کې دا نه دی راغلی بیا دغه عالم د دې جواب کوي چې اصلي کې که تاسو وګورئ که نه حمید ګله د حضرت طالوت واقع چې تاسو شروع کې شروع کې شروع کې نو ختمیږي په چا په داود وقتلا داود جالوته داود ولګېده او جالوت یې مړ که ما وې دا واقع چې دا ټکې خو راغلی دی په باره د توالوت کې خو دا واقع چې داسې واقع ده چې د دې خاتمه چې راغلې ده نو په دغه باندې راغلې ده په داود علیه صلات وسلام باندې نو د دې وجې نه دا ټکې دلته ذکر کړه چې بستتن په پراخوالي د علم او د بدن کې حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره وي چې قال قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی د حضرت داود علیه السلام معجزه معجزه هغې ته وی چې د پیغمبر په لاس باندې الله یو داسې کار ښکاره کړي چې هغه د عام عادت نه خلافي حضرت داود ته دا زمانه را لنډه شوې وه مونږ خو چې قرآن مجید وایو نو په څو څو ګنټې کې وایو څه تقریبا پنځلس شپاړس ګنټې کې چې خلک قرآن مجید وایي نو وایي چې ډېر تیز وایي لیکن داود علیه السلام ته دا زمانه الله داسې را نږدې کړې وه چې هغه به زبور راواغشتو او اډر به وکړو چې په اسونو باندې ځینونه واچوئ په اسونو باندې ځینونه واچوئ په سفر ځو اډر به نوکرانو ته وکړو د به زبور راواغشت او چې تلاوت به شروع کو نوکرانو به لا اسونه تیار کړي نو ده به تلاوت پوره کړی و دې ته وایي التواء الزمان چې الله تعالی زمانه راغونډه کړي لکه څنګه چې مکان راغونډوي الله کله نا کله مکان راغونډ کړي الله ناس بدل ته لرې شی به درته ښکاري داسې زمانه راغونډه کړي دا هم د هغه معجزه وه قال ابو هريره وی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی خفف عن داوود سپک کړی شوی حضرت داوود ته خفف سپک کړی شوی حضرت داوود علیه السلام ته القرآن تلاوت د قرآن معنا دلته تلاوت کوي دا ټیک ده قرآن زمونږ دی کتاب ته وی لیکن کله نا کله د الله هر یو کتاب تم قرآن وی خففه آسان کړی شوی حضرت داود ته القرآن تلاوت د کتاب مراد د کتاب نه زبور دا به اوی او کله به خلاص کو قبل ان تسرجا مخکې د هغې نه چې ځینونه به واشولی شو دوابه په سارو د هغه دا یو د هغه معجزه وه چې الله پاک به هغه ته هغه وخت را لنډ کو هغه د شپاړس اوولسو ګنټو چې کومه زمانه وه هغه به الله په پاو کې ورته پوره کړه زمونږ هم په دې اکابرینو کې تیر شوي دي چې هغوی به څه په ډېر لږ وخت کې قرآن مجید تلاوت کو یو بل دا دی ولا یاکلو او داود علیه السلام به خوراک نه کو الا من عمل یدیه مګر د عمل د خپلو لاسونو نه هغه به په خپل لاس باندې عمل کو دا زغري نه دي دا به یې جوړولې او دا به بیا خرڅولې او د دې چې دی نو پیسې چې کومه ګټه به راله هغه به ده خوړه ده د الله نه سوال هم دا کړی و چې ربه زما خوراک زما د لاس نه کې رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب أن عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب اخبره وابا سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمر خپل واقع بیانې دا یو څو صحابه او وی سره په خپلو کې مشوره وکړه چا وی زه به ښځه نه کوم چا وی زه به چې دی نو غوړ نه خورم چا وی زه به د شپې خوب نه کوم چا وی زه به ټول عمر روژه نیسم په هغې کې یو عبدالله بن عمر دی قال عبدالله ابن عمر وی اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی شو پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا خبر ورکړی شو انی اقولو چې زویم چا ورته ووی چې حضرت عبدالله ابن عمر داسې خبرې کوي انی اقولو چې زویم والله په الله قسم لاسومن لاسومن النهار چې زه به خامخا روژې نیسم د ورځې ټول عمر به د ورځې روژې نیسم ولاقومن اللیل او خامخا خامخا زه به ودرېږم ټوله شپه ټوله شپه به په عبادت تېروم او ټول عمر به د ورځې روژې نیسم ما عشتو کمې پورې چې زه ژوندې یم دا خبره ما وکړه عبدالله ابن عمر وی چې رسول الله خبر شو فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اووی دی عبدالله ابن عمر ته چې هلکه زه د څه ټکي نه خبر یم انت الذي ته هغه کسې تقولو چې ته وې چې والله لاصومن النهار چې په خدای قسم چې زه به روژې نیسم ټوله ورځ ولا اقومن اللیل او خامخا زه به ودرېږم ټوله شپه ما عشتو چې کمې پورې چې ژوندی یم عبدالله دا خبره تا رښتیا کړې ده قلت ما ورته وویل چې حضرت قد قلته ما ویلې ده ده قد قلته ما دا ویلی ده او صاحب ما دا ویلی دی چې د ورځې به ټول عمر روژه او د شپې به ټول عمر چې دی نو هغه قیام اللیل نو قال هغه راته وویې خدای دې په خیر که نو ده ته د دې طاقت لرې بیا به دې زور نی انک یقینا ته چې لا تستطیع ذلک ته به د دې طاقت ونه لرې څو ورځې به وکړي میاشت به وکړي هفته به وکړي دوه میاشتې به وکړي نو بیا به دا خوا وارخطوي داسې چل کوه فصوم روژه نیسه و افطر او کله بوزه کوه داسې کوه نفلي کله روژه کله نه روژه د شپې هم داسې کوه وقوم د, باز د شپې په بعضې حصه کې ودرېږه مونځ کوه او ونم او د شپې په بعضې حصه کې وده کېږه ما ته وګوره وایي زه د شپې په بعضې حصه کې وده کېږم په بعضې حصه کې چې دی نو هغه ودرېږم وصم داسې کار کوه وصم من الشهر او روژه نیسه د میاشتې ثلاثه ایام درې ورځې روژې داسې کوه چې نفلي کې هره میاشت کې نفلي روژې هغه درې نیسه نو درې چې ته هره نیسې خو که داسې کې چې دا دیارلسم او څوارلسم او پنځلسم نیسې نو دا ښه ده دې ته ایامي بیز وایي دا بهترین روژې دي که داسې نشئ کولی داسې کوه د میاشتې په اول لس ورځو کې یوه نیسه په دویم عشره کې یوه نیسه خو فرضي نه نفلي او په درېیمه عشره کې دغه نیسه یو ورځ نو یو نیکي په څو شو په لس دا داسې شوه چې درې ورځې روژې دې ونیوې لکه ټول میاشتې چې دغه نیولي روژې فصم یوم خام فإن الحسنة وی نیکی چې دا به عشر امثالها دا په لس چنده ده نو چې یو روژه دې ونیوله تا ته د لسو روژو ثواب میلاو شو چې بله روژه دې ونیوله نفلي د شل روژو ثواب ملاو شو چې بله روژه دې ونیوله د دېرشو روژو ثواب ملاو شو میاشت هم دا درې دا دېرش ورځي وذلک مثل صیام الدهر او په هره میاشت کې دا درې ورځې روژه دا پشان د روژو د ټول عمر ده فقلت ما ورته ووی چې نه حضرت انی اطیق افضل زه طاقت لرم د ډیر بهتر من ذالک د دینه په میاشت کې درې ورځې نفلي روژې دا څه دي زما خو شکر د طاقت دی یا رسول الله قال نو هغه راته ووایي ښه داسې چل وکړه چې یو ورځ روژه نیسه نفلي او دوه ورځې مونیسه فصم یومه روژه نیسه نفلي یو ورځ و افطر یومین او بوزه کوه دوه ورځې فقلت ما ورته وویې چې نه انی اطیع افضل من ذلک زه طاقت لرم د زیات د دی یا رسول الله قال نو رسول الله راته وی ښځه داسې کوه یو ورځ روژه بله ورځ نه روژه بیا یو ورځ روژه بله ورځ نه روژه قال رسول الله راته ووی فصم یومه ښځه چلو نو روژه نیسه یو ورځ و افطر او بله ورځ څه کوه بوزه کوه فصم یوما و افطر یوما یو ورځ روژه بله ورځ بوزه وذالک صیام داوود دقه ټکې پاکې راغې د داود علیه السلام او دقه وې روجې د داود علیه السلام د داود علیه السلام به چې نفلي روجې نیوې یو ورځ روجا بل ورځ بوزه وهو او دا چې دی اعدل الصیام دا ډیر بهتر دی د هغه نفلي روجو نه د نفلي روجو قلت ما وته ووی نه حضرت انی اطیق افضل منه زه طاقت لرم د ډیر زیات منه د دینه یا رسول الله نو قال هغه راته ووی د دینه افضل او بهتره بله نشته دا ټول عمر چې سړی روژې نیسي هم جایز دي خو د هغې دومره اجر او ثواب نشته او چې داسې روجې نیسې چې یو ورځ روژه او بل ورځ نه روژه نو د دې ثواب ډیر دی فقال رسول الله وی لا افضل نشته د نور زیات او بهتر من ذالک د دینه رستم را روان دی خیر د بیا داسې چلو کو دا د قیام اللیل مسله هم وه دا د تلاوت مسله هم وه دلته به دا ټولې راشي او دا د روژو مسله هم وه اخر کې پیغمبر علیه السلام پې دا پابندي ولګوله چې نه د دې نه به زیاتې نه کې بس یو ورځ روژه بل ورځ بوزه کله چې د دا اخر عمر شو دا به بیا افسوس کو چې کاش چې ما د رسول الله رسخت باندې عمل کړی وي او دونه سخت هغه ماته وی یو ورځ روژه دوه ورځې روژه نه یا په میاشت کې درې ورځې روژې او نورې بس مه نیسه که په هغې مې عمل کړی وی ډېر به ښه وي ځکه بیا ډېر روس کمزوری غریب یو ورځ روژه او بله ورځ بوزه دی نشو کولی حدثنا حناد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا أبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس الشاعري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبدالله ابن عمر وی چې قال للنبي صلی الله علیه وسلم ما ته پیغمبر علیه السلام وی چې لکه دا تاسو ویلی دي علم انبا ایا ما ته علم ان علم انبا ایا ما ته خبر نه دی راکړی شوی انک تقوم اللیله چې ته ودرېږه ټوله شپه وتصوم نهار او ټول عمر د ورځې روجې نیسي دا څه کې ده ما د خو خلکو وی چې عبدالله ابن عمر ټوله شپه ودریږي او ټوله ورځې چې دی نو هغه روژی نو قلتو فقلتو ما وتوې نعم او نعم او نو قال هغه راته وایي نه ګورې دین یوازې دا نه دی چې روژې نیسه بس یا دین دا نه دی چې ته د شپې ودرېږه بس د دین خو ډېر کارونه دي نو که ته ټوله شپه ودرېږې او ټول عمر روژې نیسې نو بیا به د بدن خواري طاقت به در کې نی بیا به بل عمل نشې کولی سبا به جهاد راشي جهاد به بیا څنګه کوې فقلت ما وتوي نعم او قال غراتوي فإنك يقينا تشي اذا فعلت ذلك چې کله دا کار کې چې ټوله شپه قیام اللیل او ټول عمر روژې نو څه دی حجمت العینو سترګه به در کې درننوځي دلته د سترګو شاته دلته کې دغه یي ده واز دی وي واز دی خو چې کله سړی خوار شي د اواز د ویلی شي چې ویلی شي سترګې سړي کې ننوځي اکثر ځوان سترګې راوتلي او چې زوړ شي بیا سترګې پکې ننوځي نو ته چې دا نه لوی عمل کې نو خو بس بیا به خوار شي حجمت العینو سترګې به در کې ننوځي ونفحت النفس او کمزورې به دې شي نفس بیا به د خوځېدو نی نو ما ورته وویل چې حضرت نو څه کوم نو هغه راته وویل چې صم من کل شهر نه بهتره دا ده چې روژه نیسه د هرې میاشتې نه ثلاثه ایام درې ورځې فذلک صوم الدهر دقه دی اجر او ثواب د ټول عمر د روژو دسی وی چی فذالک صوم الدهر او قال یا دسی وی که صوم الدهر دا دی پشان د روژې د ټول عمر قلت ما ورته ووی چې حضرت انی اجد بی یقینا زمومم په خپل ځان باندې انی اجد زمومم بی په خپل ځان څه شی مومم قال مسعر حضرت مسعر وی آغلته د حبیب ابن ابي ثابت شاګرد دی چې یعنی قوتا یعنی زمومم په خپل ځان باندې قوتا طاقت د دین حضرت زما طاقت زیات دی نو قال رسول الله سلام راته وی چې زه چلو فصم صوم داوود روجی نسا روجی د حضرت داوود د داود روژې څنګه وي وکان یصوم یوما هغه به روژې نیولې یو ورځ و یفطر یوما او, او افطار به یې کو یو ورځ ولا یفر او دی به نه تښتېده د دشمن نه اذا لاقه چې کله به دشمن سره ملاو شو په میدان جنگ کې به چې د کافر سره ملاو شو نو بیا به تښتېده نه ستاسو دا حشه وی چې د دې جملې د مخکینې جملې سره څه مناسبت دی یو ورځ روژې بې نیسه او بله ورځ بې روژې مه نیسه او بیا به د میدان جنگ کې نه تښتېده وی رسول الله ده ته فیدې خی الکه دا یو ورځ روجه او بل ورځ بوزه د دې فیده دا ده چې طاقت به دې برقراري نو چې طاقت دې برقراري که سبا په میدان جنگ کې د کافر سره جنگ کې نو کولی به شي بیا به عجز نه کمزورې به نه ضعیف به نه تختې به نه نو داود علیه السلام هم داسې دی چې ولا یفر او دی به نه تښتېده اذا لاقه چې کله به دی ملو شو د دشمن سره ولې به نه تښتېده ځکه طاقت یې برقرار و خپل قوت پکې و باب دا یو بل باب دی احب الصلاة الى الله ډیر خوخ د مانزه الله ته صلاة داوود هغه مونز د داوود علیه السلام و احب الصیام او ډیر خوخ روجی الى الله الله ته صیام داوود هغه دی روجی د حضرت داوود علیه السلام نفلی روژې چې سړی نیسي نو بهترین الله ته خوښې هغه روژې دي چې هغه داود علیه السلام بنی وي نو هغه تاسو سوې چې یو ورځ روژه نفلی ښه فرض نه او بل ورځ بوزه داسې په منځونو کې بهترین منځ چې مونږ د شپې راپاسو تهجد کوو نو بهترین موس کم دی هغه د داود علیه السلام دی څنګه وکانه ینام نصف اللیل داود علیه السلام به د ماسوتن نه اوده شو نو د نیمې شپې پورې به اودو ویقومو ثلثه او بیا به ودرېده درېیمه حصه د شپې وینام سدسه او بیا به وده شو شپږمه حصه د شپې دې طریقه وه قیام اللیل به داسې کو د شپې به چې تهجد به کول داسې به کول چې شپه به یې نیمه کړه نیمه حصه به وده شو نو بیا به راپاسېد نو بیا د شپې درېیمه حصه هغه به یې مونځونه وکړو تاجد به وکړو بیا به چې دی د هغې نه پس شپږمه حصه هغه اوده شو مثال طور شپه دولس ګنټې ده نو چې دولس ګنټې شوه نو دا به یې نیمه کړه شپږ ګنټې به اوده شو چې شپږ ګنټې به اودو ځکه وایي که نه چې د خپل نفس هم په تا حق دی نو بیا به راپاڅېد د دولسو درېیمه څه راځي څلور راځي تین چارې بارې نو بیا به راپاسې ګوره شپږ ګنټې به اودو مثلا بیا به راپاسېده نو د دولسو درې میسا څلور راځي نو مثلا څلور ګنټې بیا بیا عبادت وکړو نو شپږ او څلور دا څو شوې لس شوې نو بیا هم که ستاسو خیال د شپې څومره دوه ګنټې نور هم پاتې دي که نه د آخرې کې دوه ګنټې به بیا وده شو یا داسې کوي ټوله شپه مثال طور شپږ ګنټې ده شپږ دا لږ اسانه به شي د شپږو نیمه درې دي درې ګنټې به اوده شو نیمه بیا به راپاسېد نو د شپږو ثلث درېمه څه راځي دوه نو دوه ګنټې به بیا دغه شو عبادت به وکړو د شپږو شپږمه څه راځي یو ګنټه درې ګنټې اوده دوه ګنټې نفل نو دا چې دی نو څو شوې پنځه شوې او شپږمه حصه یو ګنټه به بیا اوده شو زمونږ رسول پاک صلی الله علیه وسلم به هم دقسې کول چې مونځ به یې کو کو کو چې د آخري د پېشمني د آخر به شو دغه وخت کې به لږ اوده شو قال علی حضرت علی وی دا علی نه مراد دلته خو مونږ وایو چې علی ابن حضرت مشهور علی دی خدا نه ده صحیح وی دلته مراد د علی نه د امام بخاری شیخ دی علی ابن عبدالله مدنی نه دی دا دی د علی ابن عبدالله مدنی وی چه وهو قول عائشه او دقه دی مطلب د قول د حضرت عائشی بی بی چه ما الفاه السهر ندی مندل رسول الله لا پیشمنی عندي په نیز زما الا نائما مگر په داسې وخت کې چې هغه به ودو دا د پیشمنی اخر وخت نه دی چې کله به پیشمنی راغی پیغمبر علیه السلام به دغه وخت کې ودو مطلب دا دی چې دا د شپې اخر دی که نه یو شیبې پورې به وده شو بیا به راپاسې تاجد به وکړو وی ان لربک علیک حقا او بیا به چې دی په داخر کې وده شو حضرت عایشه بیبي وایي چې پیغمبر اسلام باندې به چې پښمنې راته دی به ودو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس الثقفي انه سمع عبد الله بن عمرو قال عجیب کار کوي چې کوم الفاظ د حدیث دی هغه راغشته ده او ترجمه الباب کړی دی قال عبد الله وی قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ما ته وی احب صيام ډیر محبوب د روژو الی الله الله ته صوم صیام داوود هغه روژې نیولو د داوود علیه السلام وکانه یصوم یوما هغه به روژه نیوله یو ورځ ویفتر یوما او بله ورځ به یې بوزه وه واحب الصلات او ډیر محبوب د مانځه الی الله الله ته صلات داوود هغه مونځو د حضرت داوود وکان ینام او هغه به وده کېده نصف اللیل نیمه شپه ویقوم ثلثه او ودرېده به د شپې درېیمه حصه وینام ثلثه بیا په آخر کې د شپږمه حصه به وده کېده بابن دا یو بل باب دی حالات د داود علیه السلام دی وذکر عبدنا داود زل اید وی رایات کا هغه بنده زمونږ چې حضرت داود دی زل ای دی چې هغه خاوند د طاقت په عبادت کې لاندې لیکي العید القوه عید څه ته وایي طاقت الله تعالی حضرت داود علیه السلام ته بې اندازې طاقت په عبادت کې ورکړی انه اواب یقینا نو دی رجوع کوونکی یقینا دی رجوع کوونکی الله ته نو دا تلاوت کوي کوي کوي تر دې پورې چې وآتیناه فصل الخطاب او ورکړی و موږ هغه ته هغه خبره د فیصلې روره غټ نه غټه لانجه به وه غټه نه مقدمه به وه خو چې ده به مختصر خبره وکړه بس فیصله به وشوه د دا داود علیه السلام یو دا معجزه وه چې سخت نه سخت کیس به دته راغی چې د دنیا خلکو به هغه وارولی نه شو ده به په مختصر وخت کې هغه دغه په دوو خبرو کې به هغه خبره اواره کړه وفصل الخطاب او هغه خبره د فیصلې د فصل الخطاب معنا کوي قال مجاهد امام مجاهد وی چې فصل الخطاب دا مطلب دی چې الفهم فی القضاء پویا او مهارت په فیصله کې الله تعالی داود علیه السلام ته په فیصلو کې ډېر لوی مهارت ورکړی ولا تشتت هغه دوه کسه دلته رانللو داود علیه السلام ته وی حضرت زما او د ده یو کیس دی اوس الله د ده امتحان کوي خو سخت سخت الفاظ هغه استعمالی داود علیه السلام ته وی ولا تشتت او ته زیاتې ونه کې ګورې خیال کوه فیصله وکړه خو چې زیاتې ونه کې نو د ولا تشتت معنا کوي ولا تصرف ته اسراف مکوه د حد نه وانه وړي وحدنا الى سواء الصراط او مونږ ته رهنمایي وکړه د هغه نیغې لارې هلکه څه چل شوی دی نو هغه دوه کسه ورته رالل وایي حضرت د دې سړي چې دی یو کم سل ګړي دي او زما یو ګډه ده دی په دا خپلو یو کمو سلو نه مړیږي ما ته وایي دا یوه دې هم راکه چې زما پوره سل شي نو وایي ان هذا اخي دا زما یو ورور دی له تسع و تسعون نعجه او د هغه دپاره دي یو کم سل ګړې خیر عام طور خو منګه همدغه ګړې وایو لیکن امام بخاری سه بل شان دغه کوي ریاضه عرب ذکر د ناجی کوي مراد ته خزی خیال دی مطلب بیا د دې دا شو چې د د یو کم سل دغه دي خزی دي او زما یوه ده خو دا نه جوړیږي اگر که ده دا ووې خو ښه خبره دا ده چې د ناجې خپله معنا والی خو دی وایي چې نه دلته مراد تې ښځې دي ناجتا یقال للمرأة ناجه ویل کیږي ښځې ته ګړه عرب ذکر د ناجی کوي مراد ته ګډي مطلب دا دی د د یو کم سل خزې دي یا ما یو خزه ده ما ته وایي چې مړه نو څه پکې خو دا یوه دی ما لره مړه دا له څه کې ویقال لها او ویل کیږي ښځې ته ایزن هم شاتون شاتوزه اوزی هلکه څو زیدي دي څو ګړي دي دي عرب سره وایي وایي یوه مې ده څوک وایي دوه مې دي څوک وایي درې مې دي څوک وایي څلور مې دي ولی نعجتون واحده او زما یوه ګډه ده نو دا یو کم سلو والا راپاسېده او فقال وی وی ماته چې اکفلنیها دا راکه ماته اکفل یکفلو معنی دی یوځای کول دا ما سره یوځای کا مال راکه د اکفل نیها څه معنا ده وایي د دې داسې معنا ده لکه تاسو یوځای کې وایې وکفلها زکریه مریم راواغشته او حضرت زکریا د ځان سره څه کړه یوځای کړه وی مثل وکفلها زکریا د دې داسې مثال دی لکه بل ځای کې دی چې وکفلها زکریا یو ځای کړه د خپل ځان سره مریم له زکریا علیه السلام معنی کوي ضمها یو ځای کړه دا خانان چې دي که نه دا ډېر زړوري او دا غریبانان خواران لږ کمزوري نو دی وی وعزنی فی الخطاب او دی غالب دی په ما باندې په خبرو کې نو د عزنی معنا کوي غلبنی دی په ما غالب دی یعنی سوار اعز منی دا ګرځېدلی دی عزتمن زمانه څنګه خلک وایي اعززته هلکه پلاني ته مې عزت ورکو نو دا کله ویینې جعلته عزیزا ما دی وګرځو غالبه وعزنی فی الخطاب او دی غالبه دی په ما باندې فی الخطاب په خبرو کې نو معنی کوي یقال ویل کیږي د خطاب معنا څه ده المحاوره په خبرو کې نو حضرت داوود ورته وایي لقد ظلمک بسوال عجتک دې سړي ظلم کړی دی ستا سره په غوښتلو د هغه ګړې ستا چې دا یوه ګړه تا نه اخلي او الی نعاجه دی یو ځای کوي د خپلو ګډو سره خو خفه کېږه مه دا یوازې ته نه و ان کثیرا من الخلطاء او یقینا ډېر د شریکو نه خلطا جمع د خلیط ته خلیط هغې ته وایي چې د یو سړي مال د بل سره ګډي او ډېر چې دی د هغه شریکانو نه معنی کوي اشرکاء شریکان د خلطا معنی کوي شریکان ډیر خلک چې داسې په کاروبار کې سره شریکي یا ظلمونه کوي فتناه دا کسان لاړل رستو حضرت داود ته احساس شو چې وایي دا خو د الله امتحانو او فتناه الله د ده امتحان وکړو قال ابن عباس عبدالله ابن عباس وی د فتناه څه مطلب دی اختبرناه مونږ د هغې امتحان وکړو عام دغه خو فتناه دی که نه فتناه لیکن د حضرت عمر صاحب تلاوت داسې دی چې هغه به په دې تی باندې هم زور وي شد وي فتناه حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام بن حوشب عن مجاهد قال اصل کې دا دی په سوره سواد کې سجده کشته که نشته دا نور امامان وای په سوره سواد کې سجده نشته ښه په سوره سواد کې سجده نشته زمون احناف وی چې نه په سوره سواد کې سجده شته مجاهد وی چې قلت لابن عباس ما اوی عبدالله ابن عباس ته چې حضرت په سوره سعد کې چې موږ تلاوت وکړو نو سجده کو که نه کو انسجدو آیا موږ سجده کو فی سعد په سوره سعد کې فقرأ نو رسول الله تلاوت وکړ چې ومن ذریته او د اولاد د نوح علیه السلام نه داوود داوود و سلیمان او سلیمان او داسې ډېر پیغمبران یې ذکر کړه حتی اتا تر دې پورې چې رسول الله راغی دې ځای ته چې فبهداه مقتدی په دقې لارې د دې پیغمبرانو اقتدې ته روان شه په دقه پیغمبرانو پسې تمزه فقال ابن عباس نو عبدالله ابن عباس وی چې داود علیه السلام سجده وکړه الله وی د دغه خلکو پسې ځه نو پیغمبر علیه السلام هم سجده وکړه او چې پیغمبر علیه السلام سجده وکړه نو موږ به هم سجده کوو فقال ابن عباس نو عبدالله ابن عباس وی چې ګوره نبیکم صلی الله علیه وسلم ستاسو پیغمبر چې دی ممن دا د هغه چا نه دی عمره چې هغه ته امر شوی دی ان یقتدی بهم چې هغه اقتدا وکړي د دوی پسې نو دغه داود علیه السلام سجده کړې وه رسول الله وکړه موږ به هم کوو حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال اخبرنا ايوب عن اكرمه عن ابن عباس قال عبد الله ابن عباس وی چې ټیک د په سوره سات کې سجده شته رسول الله کړې ده خو څه واجبه نه ده ښه مستحبه ده که څوک یې کوي ودې کړي او که څوک یې نه کوي نه دی کوي دا د ده دغه دی لیکن نور صحابه وایي چې نه د صورت سات سجده هم دقسې لازمه ده لکه د دې نورو صورتونو قال هغه وایي لیس فی سات نشته په سوره سات کې من عزائم السجود د هغه لازمو سجدو نه که څوک یې کوي او دی کې که څوک یې نه کوي نه دی کوي ورا دومره ده چې ورأیت النبی صلی الله علیه وسلم ما لیدلی پیغمبر علیه السلام یسجد فیها چې دې کې به دغه کوله سجده کوله خو لازمه نه ده دی بس دی